ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي العظيم اورونو مؤمنانو الله جل جلاله د دنیا د دې لوی عظیم نظام چلوونکی دی الله جل جلاله د دنیا نظام په داسې ډول باندې چلولی دی چې په زرګونه زرګونه کلونه تیر سوي دي هیڅ ډول نیمګړتیا نه ده پکښې پیدا سوې حال دا چې انسان ته د یوې کوچنۍ ادارې سرپرستی په لاس ورکړل سي هغه لا هم په صحیح ډول باندې سر ته نسي رسولی د لږ وخت وروسته د ده د کم فکر په وجه باندې هغه اداره ځینې خرابه سي خو الله جل جلاله دا ډیر لوی نظام د دنیا چلوي لمر راخیژوي سپوږمۍ راخیژوي او بې شمېره مخلوقات یې پیدا کړي دي انسانان پیرانان مرغان میژان ډول ډول حشرات و ټولو ته رزق وله ورکوي هیڅ مخلوق یې بې رزقه نه پاتېږي او هیڅ ګډوډۍ په دې نظام کې نه رامنځته کېږي یعنی که یو انسان فکر وکړي په تاریخ کې یو څوک نشي ښوولی چې لمر دې یوه ورځ نغه سوی نه دي راختلی سپوږمۍ دې یوه ورځ راختلې نه وي بنده سوې دي وي یوه ورځ دې د شپې پر ځای باندې ورځ راغلې وي یو ورځ دې د ورځې پر ځای باندې شپه راغلې وي او یا دې یوه بله بې نظمي راغلې وي بلکې دغه عظیم نظام په ډېر ښه ډول باندې چلیږي هیڅ ډول نیمګړتیا نه پکښې پیدا کیږي که چیرې یو انسان یو لږ فکر وکړي او د الله جل وعلا دې عظیم نظام ته فکر وکړي هغه انسان دستي دې ته اړ کیږي چې د الله بندګي اختیار کړي او د الله عبادت شروع کړي او پر دې باندې غور او فکر وکړي چې ای الله چې ستا دومره لوی قدرت دی او دومره لو توانایي دي ده او داسې په یو عجیب ډول باندې دا نظام چلوې ته نو پر دې هم قادر یې چې هر چیرې زه یم ما را حاضر کې او زما سره حساب و کتاب وکې ما ته عذاب راکې یا ما د عذاب سره خلاص کې دا د انسان تر دغه لږ فکر وهلو وروسته د سي انسان ته دا فکر پیدا کېدلی شي او که چیرې یو انسان سرټمبه انسان وي نفس او شیطان دی د خپل ځان داسې غلام او ګډاګۍ جوړ کړي چې دا فکر ته اله هم نه پرېږدي وایي ځه ته مه شوره وه چې څه پېښې شي او زړه یې تک تور سوی وي د فکر وهلو طاقت نه لري هغه انسان ته بیا دا فکر نه پیدا کېږي تاسو وګورئ د الله جل جلاله ډول ډول حکمتونه په دې مځکه کې الله پاک و انسانانو ته فکر ورکړی دی خو د انسانانو چپه چې دا نور حیوانان دي هغه ته یې بیا زور و طاقت ورکړی دی وګورئ زمری څومره زور و طاقت لري که چیرې یو زمری دې ښار ته راسي د ښار ټوله انسانان یې نسي راګرځولی او یو زمری تر پنځوسو انسانانو ډېر زور و طاقت لري او انسان د زمري غوندې طاقت نه لري د فیل غوندې طاقت نه لري د لیوه غوندې طاقت نه لري او سره د دې چې انسان دومره کمزوری دی مګر بیا هم الله جل جلاله دا زورور زورور مخلوقات دا زورور زورور حیوانان ای تر انسان تر لاس لاندې راویستلي دي انسانان ورځي دا زورور زورور حیوانان نیسي په قفسو کې اچي وژني یې باچهي پر کوي واک باندې لري ولې الله جل جلاله انسان ته فکر ورکړی دی حیوان ته فکر نه دی ورکړی انسان په خپل فکر باندې غش او لنده جوړي انسان په خپل فکر باندې ماشین او مرمۍ جوړي انسان په خپل فکر باندې نور اسباب او وسایل جوړوي حیوان دا فکر نه لري دا چې انسان ته فکر ورکړی دی نو د مځکې خلافت هم انسان ته ورکړی دی انسان ته فضیلت هم ورکړی دی او انسان ته انعامات تر نورو حیوانانو زیات هم ورکړي دي خو که چیرې انسان دغه خپل فکر چې الله ورکړی دي په صحیح ډول باندې استعمال کړي الله جل جلاله د دغه فکر په بدله کې بیا دته نعمتونه د آخرت هم وله ورکوي او که چیرې دی سرټبه انسان جوړ سي د نفس او د شیطان غلام جوړ سي فکر نه وي او د دغه فکر څخه د دنیا او آخرت ګټې لاس ته نه راوړي بیا نو حیوان ته عذاب نسته د آخرت مګر انسان ته بیا ستا عذاب انسان بیا الله دوزخ ته اچي انسان ته بیا الله جل جلاله ډول ډول عذابونه ورکوي خو حیوانانو ته یې نه ورکوي ولی انسان ته الله فکر ورکړی دی حیوانانو ته الله فکر نه دی ورکړی انسان ته الله فکر ورکړی دی د مځکې خلافت یې ورکړی دی او انسان ته فکر ورکړی دی چې په دغه فکر باندې د آخرت او د قیامت خلافت و عزت هم وګټه که د چیرې دا فکر په کار وانه چاوی شیطانو نفس ته تر دې تیر کړلی نو په آخرت کې به ضلالت ستا په برخه وي هغه حیوانان چې فکر نه لري سمچ نه لري هغه به د دغه ضلالت و بېعزتۍ څخه خلاص هغه به خاورې کېږي دا د الله یو حکمت دی چې په دې نظام کې اچولی دی بل حکمت د الله جل جلاله په دې مځکه کې دا دی تاسو وګورئ په مخ د مځکه کې ډول ډول انسانان دي ځینې انسانان پوهان دي ځینې انسانان ناپوهان دي ځینې انسانان زورور دي ځینې کمزوري دي ځینې شتمن مالدار سرمایه دار دي او ځینې بیا مسکینان غریبان بیوزله دي ځینې جوړان دي هیڅ ډول ناجوړي نه لري او ځینې بیا ناجوړه خلک دي دا د الله جل جلاله بل حکمت دی د هغه حکمت چې الله جل جلاله د انسانانو په منځو کې اچولی دی الله جل جلاله دغه عظیم نظام په چلوي یو انسان یې ناداره کړی دی هغه یې دې ته اړ ایستلی دی چې د یو شتمن سړي مزدوري وکړي او هغه شتمن سړی پیسهدار دی پیسو ته اړتیا نه لري هغه بیا یو داسې چاته ضرورت لري چې د ده مزدوري وکړي د ده په کارو کې کمک ورسره وکړي د ده خواري و مزدوري وکړي هغه انسان چې شتمن دی هغه یو کارکوونکي ته ضرورت لري یو مسکین سړی بیا پیسې نه لري دی کار ته ضرورت لري چې د یو چا کار وکړي او پیسې لاسته راوړي او یو سړی احتیاجمن کړی دی مګر الله بیا د آخرت عزت ورکړی دی یو سړی ته بیا الله مال ولا ورکړی دی په دې باندې مکلف کړی دی چې د دې اړ انسان سره کومک وکړي یو سړی زورور دی یو سړی بیا کمزوری دی یو سړی پوه دی یو سړی ناپوه دی دا هره موضوع چې راواخلې بېشماره ډېر مثالونه لري او بېشماره ډېر تفصیلات لري خو دا د الله حکمت دی دا خو د دنیا د نظام د چلولو لپاره د الله حکمتونه دي همدا ډول په دیانت کې په دینداري کې هم د الله عز وجل حکمتونه دا دي تاسو وګورئ یو سړی دومره عبادت کوي چې د دنیا کار عبس ورته معلومیږي چې د دنیا کار کول، پیسې ګټل، دا عبث دی، خو په عبادت باندې نه مړېږي. یو سړي ته بیا پر لمانځه باندې وخت لګول، پر لمانځه باندې مصرف کول، دا عبث ورته معلومېږي، هغه کس بیا د دنیا په ګټه باندې اخته دی. سهار چې ووځي تر ماښامه پورې وای کاشکې دا ورځ یو څه نوره اوږده وای چې یو څه پیسې مې نورې هم پکښې ګټلې وای، یو څه کار مې نور هم پکښې کړی وای. دا د الله حکمت دی یو سړی په عبادت نه مړیږي یو سړی د پیسو په ګټلو نه مړیږي یو سړی په نیکیو نه مړیږي یو سړی په بدیو نه مړیږي دا د الله تعالی نظام دی ولې په دې حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وعن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يطبع الله تعالى البلاء عن امتي بمن صلى عمن لا يصلي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل جلاله بلاوي او افتونه زما د امت څخه لري کوي د هغه چا په برکت باندې چې لمونځ کوي د هغه چا څخه چې لمونځ نه کوي ولو اجتمعو علی ترک الصلاة ما نظرهم الله طرفة عین وای الله جل جلاله د لمونځګزارانو په برکت باندې د هغه کسانو په برکت باندې چې لمونځ په ښه ترتیب باندې کوي د دوی په برکت باندې د هغه چا څخه بلاوي او آفتونه پورته کوي چې هغه لمونځ نه کوي ځینې انسانان لمونځونه کوي ځینې یې نه کوي دغه کسان چې لمونځونه کوي د دې په برکت باندې الله جل جلاله هغه کسان هم خلاص کړي دي چې لمونځونه نه کوي نبی علیه السلام فرمایي ولو اجتمعوا على ترک الصلاة ما نظرهم الله طرفة عین که چیرې پر مخ د مځکې انسانان ټول لمونځونه پرېږدي الله به یو رب د سترګو دومرې ذره قدر سړی د الله د سترګې رپوي څومره لږ وخت دی دومره لږ وخت به هم انسانانو ته ونه ګوري بلکې یو ډېر عظیم عذاب به باندې راسي همدا ډول نبی علیه السلام فرمایي ويدفع الله تعالى بمن يزكي من امتي عمن لا يزكي الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې زکات ورکوي د هغو په برکت باندې بلاوي او افتونه د هغه چا څخه پورته کوي چې زکات نه ورکوي ولو اجتمعوا علی ترک الزکاة، که چیرې دا انسانان ټوله پر دې باندې جمع سي، ټوله انسانان د مخ د مځکې ټوله اوسېدونکي په اتفاق سره زکات ورنه کړي، ما نظرهم الله طرفة عین، الله عز وجل به یو رپ د سترګو دې انسانانو ته ونه ګوري، بلکې یو ډېر عظیم عذاب به باندې راولي. همدا ډول نبی علیه السلام فرمایي ویقطع الله عن امتی بمن یصوم عمن لا یصوم الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې روژې نیسي د هغه کسانو څخه آفتونه او بلاوې لرې کوي چې هغه روژه خواره دي روژې نه نیسي او که چیرې ټوله انسانان پر دې اتفاق وکړي د مخ د مځکې اوسېدونکي ټوله روژه ونه نیسي الله جل جلاله به یو رپ د سترګو هم دی ته انتظار ونه کړي بلکې یو عظیم عذاب به باندې راولي همدا ډول نبی علیه السلام فرمایي وایي ويدفع الله عن أمتي بمن يحج عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج ما نظرهم الله طرفة عين الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې حج کوي د هغو په برکت باندې ابلاوي او افتونه د هغه انسانانو څخه لرې کوي چې هغه حجونه نه کوي دغه د حج نه کولو موضوع زموږ په ټولنه کې خورا ډېره عامه ده حج هم د اسلام د پنځو بناوو څخه یوه بنا ده، پر هر انسان باندې فرض کیږي، یو څوک چې بالغ سو، د بلوغ و سن ته ورسیدی، دومره مال یې پیدا کړي چې فقط ولاړ سي او راسي او د لارې نفقه و توشه یې سي، که چیرې اولادونه ولري د هغو نفقه تر دومره وخته پورې بس سي چې دی بیرته راځي، حج پر ده باندې فرض دی. خو اوس په هر کلي کې په لسهاو داسې انسانان سته چې پنځه لکه و شپږ لکه و لس لکه په کاروبار باندې بندوي هغه کاروبار کوي مګر حج نه کوي یو بله بدبختي لا دا هم سته یو داسې بد رواج په دې خلکو کې ګډ سوی دی یوه بده اوازه په خلکو کې ګډه سوې ده وای حج ته ځکه نه ځم ځکه د زوی واده مې بند دی او بعض لا دا هم وایي وای حج نه صحیح کیږي چې زوی ته یې واده نه یې کړی استغفر الله دا د کفر خبره ده د ضلالت او د ګمراهۍ خبره ده حج پر انسان باندې فرض دی خو د زوی واده کول هیڅ نه دی فرض زوی پر پلار باندې هیڅ حق نه لري چې پلار به خامخا واده وکړي خو اما دا د پلار احسان دی د پلار شفقت دی زوی خپله مکلف دی په نکاح کولو باندې د زوی لپاره نکاح کول سنت دی خو د پلار لپاره دا لازمه نه ده چې خامخا به زوی ته نکاح ورکوي او دا که چیرې یو چا د زوی واده وکړي او خپل حج یې پرېښوي غاړې یې بندې کړي که چیرې د زوی واده وکړي حج یې ونه کړي او مړ سو په ورځ د قامت به مختورې راپورته کېږي او الله به حساب ورسره کوي او دا به ورته وایي ستا د اولاده سره دومره محبت و چې واده دې ورته کاوه او د الله سره دې دا محبت نه و چې د الله فریضه دې ادا کړی وای او دا شی بیخي عام دی تاسو وګورئ ډېر داسې خلک شته چې د حج کولو طاقت لري که پلار وي که زوی وي که ورور وي هر څوک چې وي حج باندې کول فرض دی که فقط د ربط امت پیسې درلودلې ځینې خلک بیا دا دلیل وایي وای حج خو زه نه کوم په دې وجه باندې چې دا د حج د رفتو د اماد پیسې خو لرم اما دا د مناسباتو پیسې نه لرم دغه مناسبات چې خلک یې اوس کوي دا مطلق حرام ډول ډول پسکې او بادامونه او مسلې او پټواب او ساتان دا به نو دی راوړي د دې لپاره چې خلک دته ښه سړی ووایي هغه کسان چې ایمان راوړي نیک عملونه وکړي الله یې د خلکو په منځو کښې محبت زیاتوي الله جل جلاله د هغه عزت او نوم لوړوي هغه ته الله ښه سړی وایي خلک الله مکلف کوي د خلکو په زړو کې الله دا ور اچوي چې ستا عزت یې په زړه کې زیات سي اما که چیرې دې د الله نافرماني شروع کړلې الله جل جلاله ستا کرکه د خلکو په زړو کې پیدا کوي دغه اسراف چې په دغه کیفیت ته که یې دا خو تا ته حرام دی نو چې ته د الله په نافرمانۍ کې عزت غواړې نو د تا بدبخته انسان نسته د الله په نافرمانۍ کې عزت نسته د الله و امر ته په غاړو ایښولو کې عزت دی ځینې خلک بیا دا دلیل وایي ولاړ سه حج وکړه هېڅ چا ته یوه دانه خورما هم مه ورکوه چا ته اوبه هم مه ورکوه چا ته چای هم مه ورکوه دا خو مناسبه بیخي د چا سر مبارکۍ مه کوه چې راغې په د هغه ورځ خپلې مزدورۍ ته ودرېږه ځکه تاسو یو خپل حج ادا کړی دی یو خپله فریضه دې ادا کړې ده داسې کار وکړه نو تا به دا کلي څخه یو څوک وشړي او که پر تا رزق کم کړي او که به ستا عزت کم سي یا هیڅ نه کېږي چې الله نه یې کړي هغه نه کېږي نو حج د رواج دپاره کول یا په دې بهانه پرېښول چې زه د مناسباتو وس نه لرم دا بدعت حرام کار نو نبی علیه السلام فرمایي وای الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې هغه حج کوي د هغو کسانو څخه عذاب پورته کوي چې هغه حج نه کوي همدا ډول الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې د جمعې لمونځ ادا کوي د هغو کسانو په برکت باندې د هغه چا څخه عذاب ورته کوي چې هغه د جمعې لمونځ نه کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي ولو اجتمعوا علی ترک الجمعة که چیرې دا انسانان ټوله د جمعې د لمانځه پر نه کولو باندې اتفاق وکړي یا د مځکې اوسېدونکي ټوله د جمعې لمونځ پرېږدي ما نظرهم الله طرفة عین الله عز وجل به یو رب د سترګو دوی ته انتظار ونه کړي بلکې یو ډېر عظیم عذاب به باندې راولي نو دا د الله جل جلاله حکمت دی چې د دنیا په کارونه کې هم دا انسانان داس چلولي دي او په دینداري کې هم داس چلولي دي کنه نو الله پر دې قادر دی چې دا ټول انسانان د ځان غلامان جوړ کړي او هیڅ انسان د الله نافرمانی ونه کړي او الله پر دې هم قادر دی چې دا انسانان ټول ګمراهان کړي او هیڅ د الله مطیع بنده هم نسی پیدا الله پر دواړو طرفونو باندې قادر دی همدا وجه ده چې الله پاک فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وای که چیرې د الله جل جلاله دفع نه وای د ځینو انسانانو په ځینو سره لفسدت الارض په مځکه کې به فساد واقع سوی وای ځینې انسانان الله د ځینو انسانانو دفاع په ځینو انسانانو کوي د ځینو انسانانو څخه عذاب الله عز وجل د ځینو نورو انسانانو په برکت ایسته کوي او ځینې انسانان الله د ګمراهۍ څخه راګرځي د ځینو نور انسانانو په برکت باندې او ځینې انسانان الله جل جلاله نیکان جوړوي د ځینو نورو انسانانو په برکت باندې دا د الله جل جلاله حکمت دی او د الله جل جلاله رحم او مرحمت دی پر انسانانو باندې د دې لپاره په یو کتاب کې یو حکایت راغلی دی فضیل بن عیاض رحمت الله علیه ډیر لوړ شخص تیر سوی دی ډیر تصنیفات یې کړي دي او د ډیرو لوړو اولیاو څخه تیر سوی دی دی په ابتدا کې د عمر د خپل عمر په شروع کې چې کله ځوانۍ ته ورسېدی د ده کار دا و چې قطاع طریق و یعنی قطاع طریق هغه غله ته ویل کېږي چې لویې لارې نیسي قافلې شکوي موټران شکوي د خلکو څخه مالونه په زور اخلي دې ته قطاع طریق غل وایي دی د قطاع طریقو غلو څخه وو د هغه چاو څخه وو چې هغه به لوی لوی لارې نیولې او د ده نوم خورا تر ډېره لرې ځایه پورې تللی و ډېر انډیوالان یې درلود ډېر قوت و طاقت یې درلودی قافلې والا تجاران د ده څخه بیخي ډېر بېرېدل چې پوه به سو چې پر دغه ځای باندې فغدیل بن عیاض او د ده عسکر راوځي پر هغه خوا بیا نه سوی ورتللی یوه ورځ فغدیل بن عیاض رحمت الله علیه پر یوه لاره باندې پروت و، خپل سر ئې د یوه غلام چې د ده مریی و د هغه پر سینه باندې سر ایښی و، چې ناببره یوه قافله راغله، کله چې قافله را نږدې سول ودرېدل، په دې کې ځینې انسانان وه، هغو یو د بل سره وویل چې دا ځای خو نږدې هغه ځای دی چې دلته فغدیل بن عیاض راوځي او قافلیش کی نو موږ که چیرې پر ورسو دا فضیل بن عیاض به راسي زموږ قافله به وشکي یوه بل کس ورته وویله چې زه درې غشي غورځوم که چیرې دغه درې غشي ولګېدل او د فضیل بن عیاض پر نفرو او انډیوالانو باندې ولګېدل الله به موږ ته نجات راکړي او که ونه لګېدل برته به شاته ولاړ شو دی دومرې فقدیل بن عیاض ته رانږدې دي چې هغه د ده خبرې اوري کله چې غشي شروع کړل اول وارې هغه یو کس غشي هوایي وغورځوئ یو آیات کریمه یې باندې ووایه د آیات کریمه مفهوم داسې و چې الله جل جلاله د هغه کسانو حفاظت کوي چې د هغو په زړونو کې د الله ذکر وي او زړونه یې د الله د عظمت څخه لړزې شي د آیات کریمه یې ووایه او غشې یې وغورځاوه غشې چې کله وغورځاوه فغدیل بن عیاو یو ډېره لویه چغه وکښل هغه غلام یې باندې راوغورځېدی د ده پر بدن باندې وګرځېدی چې لکه چې د هغو خلکو غشی په بغدیل بن عیاق کې ولګېدی خو کله چې شاوخوا د ده پر ظاهري بدن باندې وکتل هیڅ غشی نه و باندې لګېدلی د یو څو ثانیو نه وروسته بیا هغه کس دوهم غشی وغورځاوه هوایی او یو آیات کریمه یې باندې ووایه فغدیل بن عیاق بیا دوهمه چغه وکښله چې تر هغه هم ډېره سخته وه د یو څو ثانیې بعد یې دریم غشی وغورځاوه یو بل آیات یې باندې ووایه چې فضیل بن عیاض د دې غشي د غورځولو سره درېیمه چغه وکښل چې تر هغولو دوو چغو یې سخته چغه وه انډیوالان پر حاجانو څو پوښتنه یې ځینې وکړله چې څه پېښه ده آیا په تا کې غشي ولګېدی تا ته یو بل مصیبت پېښ سو د ولچیه زما په زړه کښې یو داسې بیره راله یو داسې زحمت راباندې راغلی چې هر څومرې سخت غشي په ما کې لګېدلی وای دومرې زحمت به نه وای راباندې راغلی او زه نور د دې کار څخه تېر یم او زما په زړه کې د الله جل جلاله ویره ننوتل زه نور دا کار نه سم کولی نو خپل انډیوالان یې هم پر خپلو لارو باندې واستول ده هم پر هغه ځای باندې د قطاع طریقې یا دې د لویو لارو د نیولو څخه لاس واخیستي د مکې مکرمې و طرف ته روان سو تر یو ځایه چې ورسېدی هارون رشید په مخه ورغلی او ده ته یې وویل چې ای فغدیله ما په خوب کې ولیدل چې یو چا غږ وکړي چې فغدیل بن عیاض د الله جل جلاله څخه وبېرېدی او د الله بیره د ده په زړه باندې ننوتل نو تاسو نجات و فغدیل بن عیاض ته ورکړئ فضیل بن عیاض چې د هارون رشید خبرې واورېدلې نو الله ته یې ډېر وژړل او دا یې وویل چې الله زه څلوېښت کاله ستا څخه تښتېدلی وم خو ما هېڅ چیرې بل درګاه پیدا نه کړي چې زه نجات پیدا کړم یا الله ته ماته نجات راکړې او ته ماته پناه راکړې نو الله جل جلاله د هغسې حقیقي پناه ورکړه داسې پناه یې ورکړل چې تر قیامته پورې د ده نوم سته او خلک څه ورته وایي رحمت الله علیه د الله رحمتونه دې وي پر ده باندې داسې مبارک مقام یې وګاټي او داسې یو مبارک انسان جوړ شي دا هغه خبره ده چې الله جل جلاله د ځینو انسانانو دفاع په ځینو انسانانو کې په دې ځای کې تاسو وګورئ قافله والا تلل هغه الله جل جلاله د فغدیل بن عیاو په وجه باندې وساتل حفاظت یې وکړي د هغه آیتو په برکت باندې د فقدیل بن عیاض په زړه کښې ویره واچول الله جل جلاله فقدیل بن عیاض د هغو کسانو په برکت باندې د دائمي عذاب څخه وساتي الله ته یو توبهګار انسان جوړ شي او هغه خلک چې وه هغه بیا د فقدیل بن عیاض د مصیبت او د غم څخه خلاص شول دا د الله جل جلاله حکمتونه دي او د الله جل جلاله نظام دی په حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما نیک امتیان کم کسان دي نیک امتیان زما د امت څخه نیک انسانان هغه کسان دي چې کله یوه خوښي ور ورسېږي خوشحاله سي نعمت ور ورسېږي خوشحاله سي او د الله شکر ادا کی او الله ته د صفر سجده سی چې الله دا خو ستا نعمت دی او کله چې غم ورته ورسېږي د صبر څخه استفاده وکړي بیا هم الله ته رجوع وکړي چې الله دا خو ستا د لاس زموږ خلک خو داسې نه دي زموږ خلکو ته که چیرې نعمت ور ورسېدی ډولو ډمامې جوړې کړي د شیطان شکر ادا کړي چې ای شیطانه تا لره دې شکر وي چې راسه زه شوق درته جوړ کړم ډول درته جوړ کړم ډمامې درته جوړې کړم داسې مې هم اورېدلي دي وایي چې اجي راشي هم خلک دریاوې وایي داسې اوازه مې هم اورېدلې ده دا نو بیا بیخي بدبختي ده پر ودو خو یې ویل چې هغه سنت کار اوس پر حجو باندې هم شروع شول باره نو مسجدو ته هم راولي چې منځونه کېږي د لمانځه نه وروسته هم یو درې درې ډانګه ډول وهي چې خلک په خوشاله کیږي شیطان په خوشاله کیږي ځکه خلک خو عبادت د الله دپاره نه کوي د الله دپاره چې څوک عبادت وکړي الله چې د یو عبادت توفیق انسان ته ورکړي هغه انسان و الله ته باید اوښکې توی کړي و الله ته پر سجده سي چې الله دا توفیق ما ته تا راکړي تر ما ښه ځوانان په دې مځکه کې ګرځي هغه دا توفیق نه لري چې الله زه باید ستا شکر ادا کړم نو کله چې نعمت ور ورسېږي دی شیطان خوشحاله کېږي د واده توفیق چې الله یو چا ته ولا ورکړي چې دا یو نعمت دی خلک څه کوي ډولو ډمامې وي هغسې سرې ناروانې کوي چې په نورو ورځو کې نه کوي که چیرې به نعمت ور ورسېږي هم په خوشحالۍ باندې اخته یي موټر د الله نعمت دی چې یو چا ته یې ولا ورکړي دی څه کوي د هندوانو او د مشرکانو ریکارډونه پکښې اوري دا د الله شکر دی ادا کوي او کله چې کور وله ورکړي نو دی شادي جوړوي دا شادي تاسو پېژنئ شادي دا معنا څه ده زموږ په خلکو کې چې رواج دی وایي شادي جوړه کړي شادي نو دا دی چې څو فاحشې ښځې سره راجمع کړي ډول وایي د لاسو شړنګهاري او د ناروا او محرم غږونه یې ګرد کلی اوري دغه ته دوی شادي وایي نبی علیه السلام وایي هغه ښځه دوزخي ده چې د هغې د عطر بوی پر نارینه باندې ولګېږي هغه ښځه دوزخي ده چې د هغې د بنګړو شرنګهار نامحرم انسان واوري هغه ښځه لعنتي ده چې د هغې غږ نامحرم انسان واوري زموږ خلک چې شادي جوړوي سره د الله نعمت یو چا ته یې ورکړي نو ښځې یې راجمع کړي شرنګهار یې جوړ کړي چې ګرده ښار یې اوري د الله نعمت داسې نه دی نبی علیه السلام فرمایي وای نیک انسانان هغه دي چې کله نعمت ورته ورسیږي دوی د الله شکر ادا کوي د الله شکر اداینو نو دا ده چې الله ته پر سجده باندې پریوځي الله ته اوښکې توی کړي او یا الله تا زما سره دومره احسان وکړي زه خو داسې څه نه لرم یا الله چې ستا دپاره یې درکړم او د دې احسان بدله دې درکړم او کله چې غم ور ورسېږي زموږ خلک بیا د غم په وخت کې خدای په یاد دی د شادۍ په وخت کې نه دی په یاد وایه الله زما ته داسې پېښه شول خدای دا غم راڅخه لري که ناصبري و ناشکري و شل سلسلې جوړې کړي په دې طریقه کې هم شیطان خوشحاله کړي نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق رانصیب کړي چې داسې یو لاره اختیار کړو چې زموږ او تاسو ګټې الله پاک څنګه فرمایي وایي د شیطان پر لاره باندې تلل ګناه کول د دې تاوان یوازې انسان ته رسېږي دا یوازې پر ځان باندې ظلم دی نو راسئ موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم ونه کړو دا د انسانانو نازک بشرونه چې د یوې ستنې طاقت نه لري دا مو څنګه پر دوزخ پېرزو کېږي راسئ دا خپل بدنونه دا خپل وجود د دوزخ د اوره وساتو په دنیا کې موږ د یوې کوچنۍ ګرمۍ طاقت نه لرو یعنې په دا دوبي کې و غرمې ته یو څوک پر دا سړک نسي پرېوتلی نو د اور طاقت به چیرې ولري د دوزخ ته دا سخت عذاب طاقت به چیرې ولري راسي خپل ځانونه د دې څخه وساتو الله خدای سره ته وایي وایي که دې چیرې ښه کول ځان سره کوې که دې بد کول ګناه دې کول د ځان سره کوي او الله ته هیڅ تاوان څوک نسي رسولی